دا مصنف رحمت الله علیه اغا بل تاریخ تاسو ته ذکر کړي د فقه او دا د شوافع رحمهم الله دغه تاریخ ته نو د تاسو ته ذکر کړي بیا دې دې تعریف چې کوم قیودات دي دې هغه قیودات او فائدې اهم در ته بیانې او ورسره ورسره بیا په دې تعریف باندې مصنف رحمت الله علیه سو اعتراضات سو اشکالات او تحفظات دي هغه هم درته کوي کار کوي هغه احکامات شرعیه چې هغه تعلق عمل سره ده او هغه احکامات شرعیه عملیه چې آبا حاصل شوی وي د چانه ادلو تفصیلیه ونا ادلو تفصیلیه نو ټول مر تعریف چې دا دا په چا باندې مشتمل وي دا په جنس او فصل باندې چې مشتمل نو دې هغه د مچګي پکې ښکارا کوي فالعلم جنس دا علم تکه چې راغلی دا دا مرتبه دي چا کې دا جنس کې دا والباقي فصل او د باقی نور چې دي دا چې شي دي خصوص فقوله اوس هغه فصول احترازات درته چکی بیانې فقوله دا قول چې بل احکام بل احکام العلم بل احکام اوس احکام خو د حکم جمع ده نو زه دا خبره درته وضاحت کړي چې دلته حکم نه کومه معنا چې دا مراد حکم نه کومه معنا ځکه حکم خو ګڼ شي چې دی معانی فقوله دا قول چې بالاحکام يمكن ان يراد بالحكم ها هنا ممکن ده چې مراد په حکم سره دلته څه شي اسناد امر الى اخر اسناد امرنا الى اخر دا هم اخیستلای شي دا رنګ دي حکم بل معنا هغه حکم مصطلح لا ويمكن ان يراد او دا هم ممکنه ده چې مراد لدینه څه شي هغه حکم مصطلح شي اصول فقه اصطلاح کې چې حکم چاته وتا یي چاته سوایو چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين فإن أريد الأول که حکم نه مون مراد څه شي کو اولنې معنا کو چې دا که حکم په معنی دي چا سره دا اسناد امر الى اخر فإن أريد الأول کچت اولنې معنا مراد شي نو دې سره بچو کوزي چې موږ وایو چې علم بلا احکام یعنی علم په هغه امور مسنده او الی امور اخر دا معنا به شي علم بالاحکام به معنا شي علم بالامور المسنده الى امور اخر نو په دې سره غ علم بالذوات او علم بالصفات هغه ورنه چې شو خارج شو ولې په ذات کې زید علم راغی دا علم دا به اسناد امرین الاخره یا په صفات کې علم یو صفت صفت علم راغی چې زید کې شجاعت تا نو دا اوس زید هغه شجاعت باندې دی علم راغی دا نه چې په دې شجاعت موجود کراچو نه نه زید شجاعت باندې دی علم راغی نو دا اوس علم د به اسناد امرین الاخره نه نو دا علم بالذوات علم بالصفات هغه د تعریف نه جسو قوتل التي ليست باحکام چې هغه احکامات نه دي دا د تعریف نه قوتل سر مخلاص یعنی من لند اداره چې تصورات ورنه اوتل علم په دوه قسمه دي تصور دا تصدیق دا تصورات ورنه اوتل ځکه چې ته وایې چې علم بلا احکام او حکم بچاته دی ویل اسناد امر الى اخره او اسناد امر الى اخره او بچا کی وی تصدیق کی لہذا تصورات ورنه چسل شاجی دارنګ علم بالاحکام الحسیه ولذن علم یعنی حکم وی فا حکم شرعی نه وی عقلی وی لکه النار النار محرقه اور سوزون کیدا مدا و شرعی حکم نه نه حکم خو دې لګولای اسناد امر الى فرض خو څه شی دا عقلی دا جدا عقلی وایي څه خبره کله با هغه مقصد دا دی چې چې کبیر لا دوه چې العالم متغیر نو دا شرعي حکم ده عقلی ده هو النار محرقه نو دا شرعي حکم ده نه نه حسي ده په حس سره پته لګي چې ګوتې وره چې سوځي کوم چا درته چې نه سوځول نه کوي نور ویني صدا الله ستي په حدود سوځي ده سر مبحث ځکه تاسو وایي هلته شرح عقاید کې چې بیا د سوفیستا یو سره د مناظرې لار نشي ځکه څوک وایي عنادیه دي عناد کوي او وایي چې نه دا اسې اوهام دي او چې دي خیالات څوک عندیه دي چې نه دا دماغ عنده چې دا تابع ده که جوهری خو دې دی عرض فرض کی لحاظ به عرض که عرض دې جوهر فرض کی به او څوک لا درې وهمیانی پورا کیار ته پتا نو اوس په یو لور په سر واخلې په سر به ورخلاص نو چې کوم عنادي ها به کوي وای ته ته ولې تا خاصه او ها مخیالات څه شي نه څه چې کوم عند والي نو یې ته ته چې ولې خو دې داسې فرض کنه چې دا دې مالوچو نه جوړ د خو پښتو کو یو مالوچو نه په سر باندې چې کو فرقلا دا شي تاسو وګورئ هغه محمد اولاد دې ته وته چې چې ما ته پتا دو سره بل الله مستغرب بچکه غرب بچکه اسی بدی ان کو مان مسخلاص لا شي مسلې شدی وبالشرعيه نو چې دا چې ویلا چې علم بالاحکام الشرعيه نو دې سره قوت الجوف علم بالاحکام العقليه او دا رنګ علم بالاحکام الحسيه لکه علم په دې خبره باندې چې عالم محدث تا نو دا کوم عقل وایي چې نو پیدا شو دا شایدا نو مقصد وایي چې عقل عقلي حکم د عالم شایدا محدث بل اقتضاء او التغيير پلان کې هغه معنا واخله نو دی وی ولې نو هغه واخله راځه و ان اريد الثاني اګه چې ته مراد دالتا هغه دوما معنا سي دي حکم نه چې کتاب الله و نو بیا بدی سره علم بالاحکام نو دې سره به احتراز راشي دي چانا عن علم ما سوا کتاب الله تعالی دې علم په هغه احکام باندې چې هغه کتاب الله نه دی هغه ما سیوا دی هغه ټول ورنه چسل اوته هغه ټول ورنه اوته ما سیوا دی کتاب الله به ورنه ټول چسل اوته نو چې کله حکم قمانی دي چا سره وخت کتاب الله سره نو چې مراد شي علم بالاحکام یعنی علم بخطابات الله تعالی المتعلقه بافعال المكلفين لهذا اغنور خطابات دي بل چا وغيرها چا مقصد دا چې خطاب الله ندي هغه ټول ورنه چې سره خارج فقوله بالاحکام يكون احترازا عن علم ما سوى خطاب الله تعالى المتعلق الى اخره بهر حال فالحكم بهذا التفسير اسمان او چې حکم دا تفسیر وکي خطاب الله تعالی نو حکم دو قسمه سره فالحكم بهذا التفسير اسمان حکم په دې تفسیر سره چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين دا بیا دو قسمه ده یو هغه حکم شرعي ده قسمان شرعي یو شرعي ده شرعي او بل برېسی و غیر شرعی بل هغه چې غیر شرعی ده شرعی دا مقصد شرعی دا مقصد چې هغه په شریعت باندې چې شی وی موقوف وي ځنې خطابات الله تعالی دا چې هغه په شریعت باندې چې موقوف وي او غیر شرعی دا مقصد چې هغه په شریعت باندې موقوف نه وي خطاب الله خو په شریعت باندې موقوف نه بلکې شریعت په هغه باندې چې موقوفي شریعت په هغه باندې چې موقوف لکه اوس مثال الله تعالی خو وجوب دی ایمان حکم کړای دا چې امینو شو امین نو دا خطاب الله تعالی دا خدا شرعی دا نه دا شرعی نه دا ولی دا خو په شریعت نه دا موقوف شریعت په دې موقوف دا خو اعتقادیات دي اعتقادیات خو مقصد دا دی چې علم الاصل دا په وشي دا نور علوم چې دي دا نور اعمال و غیره لپاره چې فردي نو شریعت په دې موقوف ته په شریعت باندې موقوف نه ده نو چې موږ وایو چې علم بالاحکام الشرعيه نو حکم نه چې کله خطاب الله واخلي نو الشرعيه به بیا شرعيه با مکید مچو سره ولګاو نو دې کې دې ته اشاره سره چې خطاب الله به په خپل کور کې چې د فتوا قسمه ده یو هغه خطابات په الله تعالی دي چې آ شرعي دي یعنی په شریعت باندې موقوف دي او یو هغه خطابات په الله تعالی دي چې آ شرعي نه دي بلکې شریعت په یو باندې چلا موقوف ده نو په فقہ دي کوم خطابات الله نام ده چې کوم شرعي دي ځکه په فقہ کې صلات بیانېږي زکات حج روزا پلانکه دا عبادت معاملات دا به دا خو ټول شي دي شرعي دي یعنی دا په شریعت باندې چې دي موقوف سر مغلط او علم کلام او دا ورنه اوتل ځکه ایغه کې خو مقصد دا بیانې چې الله تعالی یو دا سمیع دا بصیر دا نو دا خو په شریعت نه دی موقوف چې دا عقیده دي شي نو بیا به شریعت کمانه شریعت په دې باندې چې دا موقوف په دې ان کو پوه شلو نو چې کله حکم نه ته خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین واخلي نو شرعیت کوي چې سره ولګاو نو دې کې تقسیم ته چې وکړه اشاره وکړه چې خطاب الله ګان دا به په دوه قسمه دی یو شرعي دی چې موقوف علی الشرع دی او بل څه دی غیر شرعي دی چې موقوف علی الشرع دی په پښلو کله لاغان ورپسې شو بیا وایي فالحكم بهذا التفسير نو حكم پدی تفسير سرا اسمان دو قسم دا شرعي اي خطاب الله تعالى بما يتوقف على الشرع هغه خطابات دی الله تعالی چې موقوف پچا دي او بل څه شي دا غیر شرعي غیر شرعي غیر شرعي اي خطاب الله تعالى بما لا يتوقف على الشرع كوجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب التصديق ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ونحوهما مما لا يتوقف على الشرع چې هغه په شریعت باندې موقوف دي نه بلکې ولی لتوقف الشرع عليه بلکې شریعت په هغه باندې چې موقوف ده نو که شریعت پیغه موقوف شه دو په شریعت موقوف دی هغه چې دوس په دې انکو مو سر خلاص اچھا اوس بیا د ویلا چې خطاب الله تعالی هغه العلم بالاحکام الشرعیه العملیه العملیه او دې کې دې ته اشاره وکړه چې کوم احکامات شرعیه دي چې په شریعت موقوف دي په چا مو کور کې پښه هغه په خپل کور کې بیا په دوه کې هغه په خپل کور کې بیا په دوه ځنه هغه احکامات شرعیه یعنی ځنه هغه احکامات متوقفه علی الشرع دي چې عادي قبيله دي چانه دي عملیات نه دي او ځنه هغه احکامات شرع متوقفه علی الشرع دي چې هغه د قبيله دي عملیات نه دي بلکې د قبيله دي نظریات نه دي د قبيله دي چاره دي نظریات لکه مثال الاجماع حجه دا عقیده به موږ ساتو چې الاجماع حجه نو اوس الاجماع حجه دا یو مسله ده خدا دا یو حکم شرعي ده یعنی موقوف پچا ده په شریعت ته خدا عملی ده نه دا خو څه نظری ده نو داسې قسمه غي ورنه چکړه او بسل ولی فقې کې دینه باس نه کیږي فقې کې به هغه احکامات شریعه او نه باس کې دي چې آبا کیفیت العمل د مکلف سره تللی تعلق پدې ان کوم سره خلاص اچھا ثم الشرعي اما نظري بیا به شرعي خالی نه یا به نظري وي و اما عملي او یا به چوي عملي من ادلتها التفصيليه دې کیس پیدا ده بیانې وقوله دا کول دې معر تعریف کون کی من ادلتها من ادلتها اي العلم الحاصل یعنی دین مراد هغه علم دا چې هغه حاصل وي لشخص لپاره دې سړي هغه سړي الموصوف به چې په دې علم سره متصفي نو دا علم بده تشانه حاصلي من ادله هل مخصوصه بها هغه ادلهونه چې هغه بعد د حکم پوری چوي مخصوص وي هغه بعد د حکم پوری چوي مخصوص وهي الادله الاربعه چا چې شي ادله اربعه په دې کې سره تکلیف خارج څه علم د مقلد خارج سو ولی مقلد علم په احکامات شرعیه او باندې وی فاغه عن ادلتها نه بلکې مقلد د پاره خو دلیل څوک وی قول د خپل مجتهد قول د چا خپل مجتهد السلام علیکم شګي خوش ها سر مو خلاص شو دغه خبرې د کومې له توګه شي نه وکړو نورې کوي دلته بچا چې له کوم پر دې شه خبره وکړه دا څه دې پرې کوي نظر سر غنټي کې به زر بند واه ما په ځان ته چې خیر خبره کوي نو ځکه اسی په خبره باندې مسر خلاص دا خبره دی په هر حال چې کومې درته وکړي خدای دې نور کوي یا الله نو علم دی مقلد ورنه چې خارج ولی مقلد علم اپ هغه باندې نه احکامات باندې دی ادلونه نه بلکې مقلد دی فارا دلیل تاسو سماوی لري چې هغه کول دي چاوي مجتهد اما المقلد مسلم ثبوت عبارت دا شاید اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه فاعرف الفرق حتى لا تقل مثل من قال وملا ما الله بنارسی به ذکر ہے رد کرے گا کسی قسم کی اسی خبر مان مصر خلاص لا مسئلہ نوری کئی درتے انشاءاللہ دا ټوک وباسي تقلید ولی لأن المقلد ځکه مقلد چې دا وان كان قول المجتهد والمفتي دليلا له اگر کا قول د مجتهد او مفتي دلته مفتي نه مفتي مجتهد مراد ده دا اگر کا دلیل وی د پارا لکنه ليس من تلك الادله المخصوصه فاخذ دي ادله مخصوصونه نه او څو اخلا نافی واخلا چې تو وای چې دالتا د دې شی هغه مقتضی چې دا موجود ده یا دالتا د دې شی معنی چې دا راغله د څه کدا شنو دا ادله دي خدا ادله چې دی اجمالیه دي تاسو تفصیلیه نه اوس دې یو خبره کوي ابن حاجب سے باندې رد کوي ابن حاجب سے ما د طویلو چې عادي کې نو د دې فن د اصول فقه لوی چې دا امام دا نو ایغي وا خبره کړي دا هم مصنف هم ځان تا سویل دا چې معمولی سره نو نو ایغي یو قید لګولای په دې تعریف کې مصنف په دې قید باندې خوشاله نه ده ایغ دا چې یو قید سره ځاتي کړي چې ولی چې دا علم حاصل دي چانه څه ادله او نه څه خود به استدلال څه بیا دې به استدلال ضرورت څه ده بیا دې استدلال ضرورت وزاد ابن الحاجب زیات کړه د ابن حاجب سے علی هذا په دې تعریف باندې دا قول زیات کړه دا چې بل استدلال ولا شک انه مکرر او دې کې شک نشتا دې کې شک نشته چې دلته دا قید چې دا د شی دا مقدر ولا شک انه مقدر په دې خبره مصر خلاص ولا شک انه مکرر په دې کې شک نشته چې دا مکرر ده او وجه دې تکرار هغه ماته او څه چکړه بیان نو دې دې هغه صاحب قیل چې شي کوي تعین درته کوي تفتزانی سي قوله وقيل العلم ندي وي عرف اصحاب الشافعيه رحمهم الله الفقه دا ملګرو د امام شافعي چې د فقه تعریف دا څه کړی دا چې العلم بالاحکام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه وبيان ذلك او بيان دې خبر دادا ان متعلق العلم چې متعلق په علم بخالني زي لداسي معقولي دن باندې چې کوي بحث اوس درته کوي چې متعلق په علم بخالي نه چې علم چا پورې متعلق یا متعلق په خالني هغه متعلق په علم بیا حکم وي او یا بغیر حکم بیا که متعلق په علم حکم و بیا بیا خالني هغه بیا خالی دي یا به هغه علم حاصل دي ادله او دلیل تفصیلی نه او یا به دلیل تفصیلی نه نه والعملي اما ان يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيق به به الحكم جاء حكم جاء تعلق لري خاص خاص دلیل او لا یا بنی اوس را دروما نو دوی چې د مصنف تاریخ نه دوره پتر ولګیدله چې فکر دي چا نام ده علم نام دا هغه علم چې تعلق حکم سره کا غیر حکم سره حکم سره او کوم حکم چې شرعي وي کا غیر شرعي شرعي وي او بیا په شرعي کې کوم چې عملي وي کا غیر عملي عملي وي او بیا په عملي کې کوم چې دلیل تفصیلی نه وي کا غیر نه چې دلیل تفصیلی نو دا هغه کوي ذات کوي چې هلته مون په حاصل کې الحمدلله بین چې هغه څه شي زوات دي او صفات دي دارنګ خارج کو هغه علم چې علم بل احکام وي او احکام غیر ماخوذ دي چا نه شر نه لکه احکام ماخوذه دي عقل نه العلم بان العالم حادث یا احکام ماخوذه دي حس نه لکه ان علم په دې خبره بان بان النار محترقه وخرج ايضا بل بل چوک باس عن ادلتها عن ادلتها دا چې عن ادل نو بل چوک باس علم دی الله تعالی ولی الله تعالی علم خو دی ادلون نه حاصل کړ هغه علم حضوري دا علم دی جبريل علم دی رسول عليه السلام هغه یو باطل ولی هغه دی ادلون نه هغه دی ادلون دارنګ علم دی مقلدی وباسه ولی لانه لم يحصل من الادله التفصيليه او ادله تفصيليه نه حاصل نه ولانتم ویل چې فرق دلیل تو کی قول دی سم خلاص هغه واضح خبرې وی ګوره چې البته صحیح وضاحت سر خبره وکړي دلته چې صحیح وایي البته صرف دون ځای په پاتې چې کله د هغه خپل ځان اعتراض کوي په مصنف وغیرہ هغه خبره به چې پاتې نور نفس عبارت تشریح هغه تور سره چې حل شي ويمكن سربا بیا ان شاء الله العزيز آینده فرصت کې وایو په خدای په خوښه وځکه دا وګړه د خبره او موږ لږ ټیم کې ان شاء الله کافي شی ویلې شو او دورنه یو مخې چې مثال دونه ډیر ویلې شو نه دونه ډیر صحیح شو ماشاءالله فی ملا پرکای صاحب یې خپل انسان زه خپل تکوم ان شاء الله اراده نشته روزګار ټیم کې دي او بیا ټیک خبره ده وای چا چې چا کوي چې تا مکتبه مونږ ول روزګار کې نو خو بیا هغه سټیپ پنځه میټه چې راځي به ګوري او وګو به در باندې اوس کا قضایي ټیم و بیا به خیر چي در باندې دا خبر چې نن پنځه میټه دوه تور پاتې شو قائد سے پخان دی جنہ